اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په تیر درس کې متحارت یعنی د پاکی حاصلول ولوستل او په دې درس کې نجاست او د هغې ډولونه لولو نجاست د طهارت ضد دی یعنې هغه څه چې په هغې باندې طهارت له منځه ځي نجاست په دوه ډوله دی نجاست غلیظه او نجاست خفیفه نجاست غلیظه هغه نجاست یعنی درون او لوی نجاست هغه نجاست دی چې په شرعي نص باندې ثابت وي لکه د انسان بول او د ټولو حیواناتو غټې متیازې د انسان او حیوان بهېدونکې وینه، شراب، د چرګانو او هګیو مرداري، مني، مذي او ودي او د سپي لاړې او مرداره او داسې نور. نجاست خفیفه یعنې سپک او کوچنی نجاست د حلالو حیواناتو، کوچنۍ متیازې او د حرامو مرغانو مردارې، مرداري، خفیفه نجاست بلل کېږي، د غلیظه او خفیفه نجاست حکم، که غلیظه نجاست د لمونځ کوونکي په بدن او جامه باندې د یوه درهم په اندازه یا تر هغې لږ وي، لمونځ د تحریمي کراهیت سره روا دی. که تر درهم زیات وي لمونځ نه صحیح کیږي یعنی د دې معنا دا ده چې د انسان بدن به له غلیظه نجاست نه کاملا پاک وي که لږ وي او که ډیر خو ځنې وخت که چیرته ډیر ضرورت وي اوبه نه وي موجودې چې هغه ځای ورباندې پریمږدي نو که چیرته د درهم په اندازه وي لمونځ به ورسره صحیح وي که خفیفه نجاست د جامې د څلورمې حصې څخه زیات شي لمونځ نه صحیح کیږي. د درهم اندازه څومره وي؟ غلیظه نجاست هم بیا په دوه ډوله دی یو هغه دی چې نرم وي لکه متیاز، شراب او وینه او بل هغه دي چې سخت وي لکه د انسان او حیوان بول. هغه نجاست غلیظه چې سخت وي د هغې وزن. څومره دی؟ دوه اعشاریه نه اووه پنځه ګرامه یعنې تقریباً درې ګرامو سره برابر دی. د نرم نجاست اندازه د ورغوي د ژوروالي څخه عبارت ده، یعنې چې د لاس په موټي کې اوبه واچول شي، څومره چې په ورغوي کې پاتې شي دغې ته تقریباً یو درهم قدرې وايي. د نجاست د پاکولو طریقه، اول د اوبو په وسیله، کوم نجاست چې په سترګو نه لیدل کیږي چې په فقه اسلامي کې ورته غیر المرئی وایي د هغې درې ځله مینځل واجب دي د هر ځل مینځلو سره به نښڅیځل کیږي او د سپي نجاست به اووه ځله مینځل کیږي مګر کوم چې اثر یې معلومیږي لکه وینه نو هغه مهال پاکي کله چه اثر له منځه لاړ شي که څه هم یو ځل وي یعنی هغه نجاست چه اثر یې نه څرکندیږي درې ځله مینځل یې واجب او هغه چه اثر یې ځي له منځه یو ځل مینځل یې واجب دي فقه اسلامی و ادله الفتایا ابوالمختار فقه اسلامی تسهیل الضروری جلد یو صفحه اته دېرش، در المختار جلد اول صفحه دوه سوه او درې نوي. دوهم د پاکو مایعاتو په وسیله هغه مایعات چې د پاکو شیانو لکه میوهجاتو پاڼه او نورو څخه تولید شوي وي په هغې باندې نجاست لرې کول جایز دي. درېیم، په خاوره او ځمکه د نجاست لرې کول، په خاوره، ځمکه د موښلو په وسیله لکه د بوټونو موښل، په ځمکه باندې همدارنګه د صیقل او هوارو شیانو موښل، په ځمکه باندې پاکېږي لکه توره، آینه، شیشه او داسې نور. څلورم، ځنې شیان د لمر او باد په وسیله باندې پاکېږي لکه ځمکه د لمر او باد په وسیله چې کله وچه شي نو پاکېږي. پنځم، هغه اوږدې جامې چې په ځمکه پورې ځړي د ځمکې په ځړېدلو او هغه سره د تګ کولو سره پاکېږي. اووم، په موښلو سره، هغه مني چې په جامه باندې وچ شوي وي په موښلو سره پاکېږي. اتم، د ککړې شوې او نافاکې حصې لرې کول، که جامد شی ککړ شوی وي مثلا غوړي ککړ شوي وي نو د ککړ شوې برخې په لرې کولو سره پاک کیږي ضرور نه ده چې د غوړو او جامدو شیانو څه لږه حصه مرداره شوې وي او بیا ټول وغورځوي نه یواځې د هغې نجسې شوې حصې هغه به ترې لرې کړي او نور باقي مانده پاک دي. نهم، د اور او ګرمولو په وسیله، ځنې شیان د اور او ګرمولو په وسیله پاکېږي لکه نوی دېګ د اور د ګرمولو په وسیله فاکېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین.